تسلی ورکي او سره و سره د مؤاخذه او قانون ذکر کړي ولقد ارسلنا تاکیک سره الله و ایمن لګلیو ارسلنا رسلا یعنی پیغمبران الا امم من اغدیر امتنو تا من قبلک اولاندستانا په هغه مصیبتونو سره بدني تنګه باسا التکلیف بدني ته ویل کیږي نه نه تکلیف مالی ته ویل کیږي سخته مالی سخته والضراء او په تکلیف بدني سره ضراء بالامراض والاوجاع لعلهم يتضرعون فيؤمنون عاجزي الله تکړه ایمان راوړي نو الله بدن باندې تکلیف مال باندې تکلیف مالی تکلیف بدني تکلیف دې پر راولي چې انسان الله ته رجوع کی دا څه ولې نه وه چې عاجزي کړي فلولا تضرعوا دا لولا هغه باندې ور داخل کړي فهل لا تضرعوا لیکن دا څه ونه کړ الله زړونه نرم نشو چې الله ته عاجزي کړي زړونه نرم شوي ولكن قصد قلوبهم لیکن سخ شزړونه دا غي نو فلم يؤمنو ایمان رانړو وزین لهم الشیطان خست کړه غی ته شیطان ما عملنا کانو یعملون چې کول مسلسل فلما فسر کلا نسو نسو چې دی ير کین ترکو پرې خودو ما اغشل را ذکرو به چې فن ورکړ شو پاغي سرا چې د الله توحیدو یا مراد دینا هغه مصائب و غیره دي هغه بالکل بس هغه نم سوا ځوان غست هغه میر کړه خبره فلما فسر کلا نسوچ دیر کما هغه شی ذکرو به چې پن ورکړ شو پاغه چې پن ورکړ شو دی تا به پاغه سره فتحنا الله من کلو کو استدراجن لپاره د نسل استدراج رانسل په طریقه باندې لاول په الله پر اخیره ولې یک د میراټین کې د استدراج وي درجه په درجه ګیرول فتحنا الله من کل او کو علیم په دې باندې ابواب کل شی دروازه د هر یو شی د هر یو نعمت دې مثال داسې لکه منګ کې انسان له خخ کول سور ټماټر سره وخراړي او د پاسه په زخر واچي لاول خو منګ خو خوراکو کې خو اخره کې گیر شي نو دې ته فتح الباب وی ایو دې برکت برکات من السماء والارض اخلق الله نیکان خلق باندې چې کولاوي کې ته الله برکات ویلي او دې ته فتح الابواب ویلي لکه کوړکه چې څنګه فقطع پس کټل شو ادا بیر القوم جړه دا قوم الذين قوم ظلمو چې ظلم کړو نو فقطع فهلك دابر اخر القوم الذين بالکل غخیر قسم الله تباکو یو کسې پاتنه شي به کندی ول الله وکړه رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی قلوا یا پیغمبر د اهل مکه او تا ارایتم ای وینه تاسو ترغیب دی على سبيل الالزام خبره بلازمه ګره یره وته ورکی قولو اے پیغمبر ارائیتم ایوین تاسو ان خز الله کچری واخلی الله تعالی سمعکم وغنستاسو سمعکم اوریدل تاسو مواضع سمعکم اے اسمعکم یعنی تاسو کانه کی وګونو واخلی یعنی کانم کی یعنی اسمعکم کانه کی تاسو لره وابصارکم واخلی سترګې تاسو اے اعماکم یعنی لاند کی تاسو لره سم اسمکم کانه کی تاسو لره وابصارکم تاسو سترګې واخلي نو تفسیر د دې اعماکم نړاندم کی وختم او مهر وهي الله تعالی علی قلوبکم پزړونو تاسو باندې اس عقل مزل کې پاتې نشي به وقوبانم کې بأن لا يبقى فيه عقل ولا فهم زړه کې اس عقل فهم پاتې نشي د زړه لاندم کې باطینی لوندواله درته کې راولي به تاسو نه تاسو کوم بل خدای شته چې غوګونه درکې سترګې درکې عقل فهم درکې من اله بیا سوک دی بل اله غیر الله علاوه د الله نه یاتیکم چراک در کی تاسو ته به دغه اندامون لرا انظر تو ګورا کیف نصرف الایات څنګه مون اړو راړو الایات دلائل لرا په قدرت خپل باندې ثم هم بیا دوی چې دی سره د دې ثم او بیا هم هم دوی یسدفونا اعراض کوي دې سره بیا مې اعراض کوي سره د دلایل بل دلیل استقراری قل یا پیغمبر ارایتکم خبر را کړه ماته ایا وینه تاسو ځان لره یعنی حاصل معنا مفسرین کې اخبرونی خبر راکې ما ته ان اتاکم کچر راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله تعالی باتتن او جهرا باتتن نصفا او جهرا دن یا بخکار باندې دې کې مسکی او راغله فمن آمن اغه چې ایمان لرل دي پیغمبرانو باندې واصلح وعمل برابر کو فلا خوف عليهم نبوی رب دی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غم جن شي ورپسې تخفیف والذین کسان کذبوا چې نسبت درو کړي بیا آیاتنا آیاتنا زمونږ ته دلایل زمونږ ته ورپسې د پد شوبې دا مختلف مطالبات به د نبی اسلام نه کول مکه کې نهرونه جاری کا مکه کولاو کا مختلف تپوسونه د غیبو الله د آیات نازل کو قولوا پیغمبر لا اقول لكم زنویم تاسو دا عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دی دی بغی ته وی علم ذاتی چې په وسیله مسیلی سره هیڅ شی سره حاصل نه که موجودی که غیر موجودی او بغیر د استاد او د کشف او د الهام نو وغیرہ ماورا چې کوم شي زونه دي دا کشف سره حاصل شنه علم غیب نشو واسطه پکې رااله نو علم غیب ما سره نشته ولا اقول لكم ازنویم تاسو ته انی ملک انی ملک من الملائکه اذا پرشته د پرشتونه یو باطل دعوه ده د دې دوام نکوم ولا تطرد الذين شان نزول دی آیات چې کوم مشرکان او غټ غټ نه بن نبی اسلام ته وی چې دی د خپل مجلس لری کنه مونږ به دا خو دراش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلکم د هدایت جذبه او چیر دی لری کی او راشي شاید د غټ غټ مشرکان دي دی دعوت قبول کې الله وی داسې مکه ځکه دی دوام سره تاسو نه سي عمل کې دوام دی اخلاص دی مخلصین دی غریبانان نیکان خلق دي ځان مشره دا تنبیه د نبی اسلام ته خبردارې ولا تطرد الذين تملر کوا د خپل مجلس نه کدی کې څه کوتاهی غلطي نو پتا د دې څه نقصان نشته وما من حسابک او نشته د حساب دستانا علیهم پدی باندې من شی انس شی فتطردهم فسجت دی لره کې د خپل مجلس نه فتكونا ورنشيبتو من الظالمین د بے انصافانو نه د مناسب کار نامناسب کار کوونکو نه پیغمبر دی دا سه معنا وکي من الظالمین د نامناسب کار کوونکو نه او پات شو دا وجه دا تمشل دا مشرکان دي الله امتحان لیبا سوک الله مالدار کړي سوک غریبان کړي دا ازمایش دي وکذالک هم د رنګ فتننا الله موږ ازمایش کو بعضهم د بعضو د دې چې مالدار دي به بعضن په بعض نور سره چې فقیران دي ليقولو د پرد چې وای د مالداران کافران ها اولای ایا د غریبانان مسلمانان من الله علیهم احسان کړی دی الله تعالی دی باندې من بیننا پمزمون کې د ازمایش دی الله موږ ازمایش کړی د بازو په بازي ليقول دا لام عاقبت لپاره بیا منوره ليقول الله فرمای انجام دا شو موږ ازمایش کړی دنیا کې څوک مالدار څوک غریب څوک مؤمن څوک کافر دا غي انجام دا شي چې دا خبره کوي آیا بدی الله احسان کړی د صرف یعنی تحقیر نسبت ته الیس الله ایان دی الله تعالی به عالم ډیر پویا بالشاکرین په شکر گزارو ول الله نه پوی چې دا غریبان حقدار دي کو حقدار نه دي چې دی ودی باندې الله احسان کړي په الله ټوک لګي الله خپوي استفهام انکاری دی الیس الله بعلم بالشاکرین بلا هو اعلم بالشاکرین هغه پوهه ده په شاکرین چې څوک قدردان د دین دي چاله دین ورکول پکار دي ورپسې بشارت زیره سلامتیا دي د هر افت نه چې کم تاسو باندې را روان دي یا سلام من رب العالمین سلام در رب العالمین سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې كتب ربکم لکل دې پرس کړه دې التزم ربکم كتب ربکم التزم ربکم لازم کړه دې رب تاسو علی نفسي فزاد خپل باندې الرحمت مهربان لرا مؤمن توای چې الله په سلامتی درکې دنیا کې قبر کې آخرت کې آخرت کې الله بر باندې رحم کوي دنیا کې قبر کې آخرت کې او مهرباني سره ګناه ده نو شو انسان دی ګناګار دی ګناه در نو شو او توبه دی وباسل الله به دې معاف کړي نو ګویا کې دا تفسیر د رحمت ته ورپسې ولیکي تفسیر د رحمت رحمت دا دی انه یقینا شان دا دی من عمل منکم اچا چې عمل وکړ تاسو نه سو اند ګناه عمل بجهالتن پنا بوتیا سره نو کل من عمل معصیه فهو جاهل کم سړی چې ګناه کوي دا جاهل دا مطلب نه چې دا پته وته نه چې جهالت عملی مراد جهالت علمی نه مراد جهالت علمی هدا چې پته وته ګناه را ګناه چاته پنه ګنار چاته پته او چې ګناه کوي دي نو د جاهلی کل من عمل عمل المعصیه فهو جاهل کم سړی چې ګناه عمل کې بس دا پوه شي د جاهل دی سو اند ګنا بجهالتن بجهالت سرا ثم تاب او بیا د توبه او باسی من بعده رست د دینا بورن ای قبل الموت یعنی مخکې د مرګ نه واصلح عمل درست کو آینده کې واصلح عمله فانه یقینا دک فصدق الله تعالی چې دی غفور ډیر بهون کې دی الرحیم ډیر مهربان دی ولتستبینا او بل دې د پارا لتستبینا لتستبینا چې ظاهر شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو ليحترز عنها چې داغه نزان بچ کړی شي دلایل دې د پر بیانو حق ظاهر شي او باطل هم ظاهر شي د باطل نه خلک ځان وساتي غلط لار نه ځان وساتي مر ربي د جانب درف زمانہ وکذبتم او تاسو تکذیب کړي نسبت د درو مکړي به دک دلیل تا چې قران دی بینه تولیک قران قولو یا پیامبر انی یقینا چې ما علی بینه په واضح دلیلم چې قران دی مر رب یا توحید دی یا قران دی یا واضح دلیل عام دلایل تن مراد شو مر رب د جانب درب زمانہ وکذبتم او تاسو نسبت د درو کړي به دا قران ته دا دلیل ته دی به چې مونږ دروژن عذاب را ولا کنه ان الحكم نه د فیصله د عذاب الا لله مگر د الله تعالی د پر ده یقص الحق بیان الله تعالی حق لرا او هو او د الله تعالی چې ده خیر الفاصلین بهتر فیصله کوونکې ده قل وای پیغمبر لو ان عندي کچروي په اختیار زما کې عندي په اختیار زما کې ما عذاب تستعجلون به چې تلوار کوي تاسو هغه باندې لقضي الامر بيني وبينكم نو خامخا فیصله کړی شو په معاملې بيني وبينكم فمز زما او مستاسو کې والله والله تعالی چې دی عالم بالظالمین ډیر خپوی دی په ظالمانو باندې عالم بالظالمین فیجازیهم ایت به سزا ورکړي او ورس الله تعالی سره دي که عذاب دې کار سدي داګه چا بیان د عیب چا بیان الله سره عذاب کله راځي کله ناراضي راولي نه راولي د الله په اختیار کې وعنده د الله تعالی سره مفاتيح الغيب خزانه د غیب دي یو معنا خزانه جمع د مفتاح او یا جمع د مفتاح چابه ته وي وعنده د دې الله تعالی سره مفاتيح الغيب چا بیان د غیب دي چې کم پټ سيزونه دي ټول الله سره دي چا سره چې چابي نو ټول ورسه دغه په کنټرول کې تعالی کولو کې هر شی راو باسل شي دا استعاره ده معنا دا ده د هر څه د الله په کنټرول کې الله په طاقت کې دي عذاب راوستل نه راوستل لا يعلمها نه پويږي دي باندې الا هو مگر الله تعالی ويعلم پويږي الله تعالی ما پاس باندې پل بحر پل بر چې دی په خشکه کې پوچ کې و ما تسکت او انسان غلی غونته ګناه کوي کمره کې زیته نه پټه اور دا الله نه پورا کائنات کې څومره ونی دی یو نه پانم پټه نه دا و ما تسکت او نسا کیتیږي نه غورځيږي مې ورکتن یو پانه دونه نه الا یعلمها مگر الله په غیبان دی ولا حبتنا وما تسکت ولا تسکت من حبت او نه غورځيږي او دانا فی ظلمات الارض فاتیارو د زمکو کې ولا رد بن او نه یو شی ولا یابس ولا رد بن او نه یو لون شی ولا یابس او نه یو شی الا فی کتاب مبین مگر یې هغه په لوح محفوظ کې یا په علم الهي کې کتاب مبین نه مراد علم الهي او د معنا لوح محفوظ او رتب ما ينبت چې هغه زرغونی کې لون شي ولا یابس ما لا ينبت چې نه زرغونی انبات ينبتو چې هغه نه زرغونی الا فی کتاب مبین مگر د په لوح محفوظ کې الا مکتوب فی کتاب مبین بیان د قدرت د الله تعالی ورپسې وهو الذی الله تعالی ذات او دا دلیل د باس بعد الموت هم دی څنګه هم د شپې د کوي او بیا پاسي مړبم کې بیا بم پاسي بیان د قدرت او د باس بعد الموت د دلیل د باس بعد الموت وهو الذي الله تعالی ذات يتوفاكم بالليل يتوفاكم بالليل ينومكم في الليل او د کوي تاسو د شپې وفات وته ځکه وی چې دا یو قسم وفات دی د انسان د روح تعلق بدن سره کمزور شي چې کوم ژوند تاسو له الله لیکل دی هغه پوره کړی شي او د کېږي او پاسه او د کېږي او پاسه ثم الیه بیا دی الله تعالی ته نه بل چاته مرجعکم واپس استاسو دا بل فی القیامه ثم ينبئكم بیا به خبر در کی تاسو ته بما فعملو کنتم تعملون چې تاسو مسلسل کولو بس دغه د پوری ډیر دی